دا آیات شریف مثال دا غره چې الله تعالی بیان کړلی هغه کس چې هغه تراشی او ضرب من الهدى او نوع د هدایت او د ضایع کی او د په اتصالونه کې هغه نعیم او د آباد او تانو د باقی پاتې شي متحیر او د متحسر ته مطلب د افسوس او د غم نه ډک تقریرا و توضیحا دا الله ولی بیان کړل دا مثال د وجر تقریر او د توضیح نه لماده هغه تضمنه الآیات الاولی چې متضمن دی ورله سوک آیت اولی آیت اولی سوک ومن الناس من یقول ومن الناس من یقول الته چې دی دعوه کړي و د کمال ایمان الله باطل کړ دی دا قول په دې سره چې وما هم بمؤمنین دی ایمان راوړون کې نه دی نو دی دا چې شو کمن او قال لکه سره چې ور بلکی او کله ډیر بلکی او او بیا داغه نرستو الله تعالی دا غنا غرانا واخلي د کرنګي تیاری کی پری نو دا توضیح شو دا چې متضمن دی ولا آیات اوله ويدخل داخلي کی تحت عموم هؤلاء المنافقون او د دې لاندې منافقان هم داخل شو د دې لاندې څوک هم داخليږي اغا ويدخل داخلي کی تحت عموم هؤلاء المنافق دا ټول منافقان د دې آیات شریف د لاندې څه کیږي داخلي فانهم اضاعوا ذکدیم ضایع کړل هغه چې نو تکړه به په دې باندې دې جبو من الحق د حق نبی استبداد الكفر دې کو پر پټه د کړه و اظهاره او د استبداد الكفر و اظهاره په استبداد د کفر کفر په ځکه پټ ساتلو و اظهاره او د کفر بیا ظاهر کړه حين خلو الى شیاطینهم کله چې خپل رؤسا او څنګه تلاړه سیدا دیو خان زه معلوم دي کله به چې دی چا ته راړه د خپل شیاطین او رؤسا او څنګه ته بلار ومن اثر الدلاله علی الهدى المجعول له بالفطرت او هغه څوک اثر الدلاله چې غوړه کړي شي غوړه کړي دا گمراه دا گمراهی په هدایت هغه هدایت چې مجعول له بالفش او فطرت الله تعالی د په فطرت کې هغه ودیعت کړي او دا خبره څه کړي وا هغه ځای کړي وا او ارتد عن دینه بعد من امنه یا څوک چې مرتد شي د خپل دین نه بعد ما امنه پس تاغه نه چې د سره وړي ایمان دا وړي ټیک شو دي او دا کرانګي پدې کې هغه څوک هم داخل ني چې هغه یو مرتبه نه لري وای زلارم یو سره د شیخ الحدیث نه دی ځان ته شیخ الحدیث وای نو الله تعالی باغ نورانیت ته شیخ الحدیث دې نه کړ دا کرانګي چې سید د لپاره احوال د ارادي او د دعوو کې د احوال د محبت څوک څه شو کی ها صحیح ورلا ومن صح له احوال د اراده او د دعوو کې دا احوال د چا د محبت د احوال د چا اراده څه ته وي کف تنفس عما تهويه د خواهشات نه ځان څه کې بچ کی او رضا بما يريد عليها من القضاء یعنی د راضي بالقضاء شي دي ته وي اول حال د چا رساله او او پسې حال د سالک هغه محبت ته چې د الله تعالی په صفات جلالیه او جمالیه او کې مستغرق شي او ناس تولاړې د الله د رضا د پاره بس نور اسنه فنا په الله کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے دا پانی په الله شي نو دا کس دی او ابتدایي کس دی ا دې وینا ما ته هیڅ څه چا حاصل له د محبت او یی د چا د اراده نو د ارادي چې کوم نو انوار دي کنه الله تعالی به دا غ انوار نه دي چې شي کې محروم یعنی مطلب دا دی چې دا یوازې منافقانو سره نه لګي بس دا ټول کافران دا ټول منافقان او دا غرانګي هغه کسان چې هغه پاوله مرتبه کې او ځان په کم ځای کې ګڼي په اخره مرتبه کې ګڼي چې زه دغه مرتبه کې ما نو دا اولی مرتبه چې کم انوار دی الله تعالی به دا غینم څه شي کې دا کسمه او هغه چې صحیح ول احوال د ارادي د دعوه کې د احوال د محبت نو فذهب الله تعالی عنه نو الله تعالی د لری کې ما شرک علیهم هغه چې الله تعالی په دمانه سکړي هغه پیزان کړي من نور الاراده د نور د اراده نه او مثل الايمانهم او مثل الايمانهم دا مخکې چې کم تشریح وشو کنه مولانا د دې ټول تشریح حاصل دار چې الله تعالی دې آیات شریف کې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الى اخره دا تمثيل دا څه شی تمثيل تمثيل خو تاسو معلوم دی کنه هغه دې ته ویل کېږي چې تشبيه الهيئات بل کیا و شي هيئات کما الفاظ مشبابي کې ذکر کول پکاري بچا کې مستعمل شي په مشبا کې نو دا تمثيل یا تمثيل نه دی دا تشبيه مفروق دا کم تشبيه دی تشبيه ته تشبيه مفروق تشبيه مفروق دي ته وای کنه ما ته ګوره دلته مشبابه کې درې چیزونه ذکر دي بحقن الدماء ویني ول محفوظ کړل اسلام کنه او سلامت تاموال د اولاد وکړل کنه دې کړي او او مشارکت ته مسلمانانو په مغانمو کې په غنیمتونو کې د مسلمانانو سره د منافقان شریکيږي کنه او او هغه او په احکامو کې د دې تشبيه ورکړی شره بالنار الموقده دا هغه ور سره چاغت شي د ابتداعت لپاره کوښښ کنه دا هغه وره چې هغه بل بلې خلک د چا د پاره ده رڼا یې د پاره د قرنګ دي دا قسم کارونه کول د مسلمانانو سره په ډیر چیزونو کې شریکو لکه ور چې سړې بلې د څه د پاره بلې د استداعت د پاره او د رڼا د پاره بلې ولې ذهاب اثره او بیا که تاسو فکرې نو بیا د ذهاب د چا د اثر ګوره یو استعاره تاسو پوښتنه دوم استعاره دره چې دا ور کله کله سکی کې مړ شي کنه نو الله تعالی دې هلاک کړ کنه ور کله کله مری کنه نو د دې سره تشبيه ورکړ شو د دې خلکو د چا د هلاکت او د ذهاب د اثر د دې وو او د انتماس د نور ذهاب د اثر او انتماس مړواله د نور د ایمان به اهلاک هم 50 سره په اهلاک ته دي سره اے څنګه چې ور مری کنه نو د قرنګ غنورانیت ته ایمان او د اسلام هم د دینه مرشو څه مطلب په مړکولو د الله تعالی یا هدی لرا په اظهار د چا سره د نور او درانا سره دي چې باندې پوه نه شو پوه شي آسان دی کنه لاندې تا وګوره ګوره او مثل ایمانهم سره غرض د مفسر سره ماوي چې دا تمثيل لکه تشبيه مفروقه ده مفروقه را تشبيه مفروقه دي ته وي چې دلته مشبابه دي دوی کدري کار سوی دلته مشبای د یو جز د یو سره د بل د بل سره د بل د بل سره پوه شو کنه نو دې ته څه ویل کېږي هغه تشبیه څه شي لکه تاسو مختصر معنی کې ویل دي کنه وای چاپیره د زما د باز د پنجره چاپیره مولانا هغه شاعر وای زما د پنجره زما د باز د پنجره چاپیره دا تازه تازه زړونه د مارغانو او دا زاړه زاړه دا داسې پراتی دي که نه لکه عناب مرخانه یې چوته وي تاسو ته بس سرې سرې ای ته څه وایي مرخانه یې ورته وایي عناب د عربۍ کې وایي نو هغه او دغه زړی کجوري زړی نو په مشابه څو چیزونه وتوه یو تازه زونه یو زړه چې هغه لک تور شي کنه دا چرګی نه یا زړه چې دغه شي هغه نه هغه تور شي بیا مشبابي سو چې زونه دي یو مرخانه یا یو نو د یو د یو سره د بل د بل سره تشبیه ورکړه شو د قشان د دې خلکو الله تعالی دی د دې تشبیه ورکړل د دې خلکو دي چې ایمان راوړل ځان بچکل د ډیرو حوالو سره نو دې تشبیه ورکړ شوې ده چا سره د ور سره کې ور سره چا پیره زې سکیږي روخانه بیا چې الله تعالی دا خلک څه شي کړ هلاک کړ د دې غ نورانیت د اسلام غ نورانیت و غیره ارثه تنسکل لری کړ دا خلک هلاک کړ د دې رازونه ظاهر کړ د دې تشبیه ورکړ شوې ده به اطفاء الله تعالی ایا هلاک الله تعالی چې دا ور ملکی لکه الله تعالی چې سیمون کی او داغه هغه نور څه شي ا په دې سترګو باندې چرته څه شو کی قتلو کی نو دسی حق طرف ته نه قتل نه اوریدل او نه حق خبره اوریدلی او نه په خبره کولی او نه لیدلې کول نو دا داسې شو چې کانما ایفت مشاعرهم لکه د دې هغه مشاعر ته چې مصیبت رسیدلې تکلیف رسیدلې لکه چې کانې لاندې او څه شي ګونګیا عامل ساخت د غوږ کې خودنو نه حق تا واباو دي انکار وکړي چې بدی خبره او کې پدې د دې اغه عجبه و تبصل الله آیات دی وګوري هغه آیاتونو ته بیا خپل نشانو ته خپل ابصار او پسترګو جعلو ګرځیدل کانما ایفت مشاعرهم لکه د دې هغه مشاعر نه دي هغه حواس هغه ته چې مصیبت رسیدلې وان تفقواهم قوتونه ختم شوي کقوله صم لکه قول له شاعر وای صم یعنی هم صم دا خلق کانی کله چې اوري دې خیر چې د په ذکر کېږم وای وای زما دا قوم نه دی زما د خیر خبرې چې کیږي کنه دې کانی او کله چې زما د بد تذکره کیږي نو ازینو دې ته وګی خي یا دې وګونه وګونه شي یا وته وګی خي زما بد خبرې خاوري او زما خبره ناوي نو دلته هم پته ولګېدله چې یو سړی هغه سوچ نه کوي ورته که نه غوږو د نږ دي نو اګر که غوږونه یې صحیح خدا داسې دی لکه دی چې کون سمون اذا سمعو کله چې دی اوري خیر چې زه پې ذکر کېږم او که زه ذکر شم په سو عندهم د دې سره نو عزینو ادا قول اسم اسم علی الشیء الذی لا اریده واسمع خلقا لا یحین ارید دا شاعر دی وی اسم اے انا اسم اے انا یعنی انا اسمو دلته په سله کې څه شی راغلی عن اسمو عن الشی یعنی زه کونی ما د شی نه یعنی زه اعراض کوم دا غ شی نه چې زه اراده نه کوم د کوم شي چې اراده نه کوم نو دا غي نه اراده کوم ځان ته نسی شي کوم کونه و اسمع او زه ډیر اوریدون کې به انا اسمع دا صفت مشبهه زه ډیر اوریدون کې د مخلوق د الله حين اريد کله چې زه اراده وکم چې کله زه اراده وکم چې شي مې واورېده نو بیا د ټولي دنیا ډیر اوریدونکو کس ما او کله چې زه اراده نه کوم ځان مې څه شي کړی بیا و اطلاقها عليهم على طريق التمثيل د منافقانو ته ویل شي چې دا سم دي بوکم دي دا په طریقې د تمثيل لل استعاره نه په طریقې د استعاره ذکر دا خبره د مقام کې کنه مولانا یوی تمثيل مولانا یوی استعاره یوی څه شی تمثيل او دویم څه شی استعاره استعاره کې دا قانون دی کنه چې مشابه ذکر نه شبن مشبہ مشبہ بھی لیکن دواړه به ذکر نه یا مشبہ ذکر مشبہ به بنی یا مشبہ به ذکر ہے ها مشبہ بنی یو مصرحه بل بالکنایه خو دواړه به ذکر نه دواړه به ذکر او دلته خو دواړه ذکر دي سمون یعنی هم قد هم نو مبتدا را خو مقدره خو کلمه مذکوری کنه یعنی مقدر خو کلسی شی مذکور نو دلته مبتدا او خبر دواړه ذکر دي چې مبتدا خبر دواړه ذکر دي نو مشبه مشبه به دواړه ذکر دي نو چې مشبه مشبه به دواړه ذکر شو نو دې ته خلک استعاره نشي ویلې البته دې ته خلک تمثيل ویلې استعاره نشي ویلې بلکې څه ته ویلې نو ممتاز مولانا استعاره ده که تمثيل ده هو اطلاقها اطلاق د دې عالم په دې په طریقې د تمثيل لري تشبيه بلیغه ده الله له استعاره استعاره نه اذ من شرطها شرط استعاره دار ان یطع چې ترک ځکه چې هلته قرینه موجوده وي که قرینه موجوده نه وي که نه نو بیا به څوک هغس دی حمل د کلام بر د مشبه دومره بالکل نه که نه چې تا به حمل د کلام په مستعار نه هو په مشبه به باندې کولی حمل د کلام بر بچا باندې کولی په مستعار مشبه به لکه قول د زهیر تا ګوره قول د چا تا ګوره زهیر دا زهیر وای وی لدا اصل پس څنګه د غزمری کې شاکه صلاح عمله کولای شي اوس هم لا مضبوط دی اوس دلته کې ګوره مولانا وې د دل لپاره ها د غری دا دا وې په تند د زمری کې چې شاک صلاح دی دلته مشابه ذکر د سره شته نه دلته کې کدا شاک صلاح مقذف دا شاک صلاح ته کې نه وې کنه نو بیا به تا ډایرک د ازمره اغسته بیا سړی د سره اغسته خدا شاک صلاح ته کې دین وصلی خصوصا کوي کنه انسان چې نو کدا قرینه نه وتا به ډایرکټ سو کاغه دا قرینه نه ډایرکټ به وسی شي هغه هغه زمره به دی هغه بیا به ډایرکټ شي هغه ستل زمره خو دا ډایرکټ زمره چې نه لري شي شی موجوده را کنه قرینه موجوده را نو استعاره د څه قسم شي ته وایي چې آلته کې دا مشبه دومره ترک شي پرې خو شي که قرینه چرته نه کنه نو بیا به خلکو ډایرکټ مشبه به هي هغه بیا به خلکو ډایرکټ مشبه به هي بیا به خلکو داسې اخیستلې او په دغه ځای کې چې سمون دی نو هلته هم دی که نه مبتدا ده نو هغه پکې مقدر دی خو مقدر خو کل مذکور نو مشبه یې ذکر کړه چې مشبه یې ذکر کړه نو بیا ورته څنګه استعاره وایي نو استعاره ورته مه وایه ښه څه شی ورته وایه تمثیل ووایه تشبیه بلیغه ورته ووایه څه شی ورته وایه تشبیه بلیغه